په عذاب د پخوانو باندې په ذکر د اقوام خمسو مهلکو باندې چې ګوره پنځه قومونه الله یې ما تبا کړو تام تبا کولای شم الله تا ګوره امهات د سورۃ پنځه واقعې پنځه واقعات به پدې کې دلایل عقلی به پاتو آیاتونو کې تخفیفات به پدری آیاتونو کې ترغیب به قران ته په دوه آیاتونو کې تسلی به محبوب عالم ته په دوه آیاتونو کې بشارت به په څلورو کې او اختتام به په توحید خلاصہ تقسیم د دې صورت ده دا منقسم دریو بابونو ته اول باب تر تین لسم آیات پورې یو خبره پدې کې ترغیب قران ته دویمه خبره زجر ده دریمه خبره تخفیف دنیاوی څلورمه خبره بیا زجر په انکار د رسول او پنځمه بیا استهزاء کول پر رسولانو پورې په پیغمبر پورې او د الله په نبی پورې ټوکی کوي دا هغه مبارک صورت ده چې په دې کې ذکر دا خبرې ده چې الله ما قران نازل کړي زبه حفاظت کوم فسو خبرو ممتاز په پینځو بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را سمانه وکوي ودا چې کله خبر شه چې قریشی نو جوان هغه محمد چې یادې دا غلې ونه شو وې دې ډېر خپاو نل دغه دا خیسته ځواني هغه عجیب انسان هغه صادق الامین هغه لې ونه شو ډېر خپه شوی دی دغه علاقه ډېر لری وانه زما در روان شوی زمام وکړه چې راغې محبوب عالم صلی الله علیه وسلم سره میلاو شه نبی علیہ السلام ته په صفه الفاظ ویل چې راغله د دې د پاره هم ستا په باره کې ما اورېدل دي چې تلې ونه شوی ما ته د لیوانو دم یاد ده ډېر عجیب انساني چې پتا باندې دم واچا نبی علیہ السلام د تر سیونه چې تما ته لیوانه وای نبی علیہ السلام زمامه زماده تا ته خبره پیش کوم کاغه د لیوانو ټیک ده کنه نو ته سوچو کا د زمات پستر ګبانه اوخ کې روانه زکه دا د درد نه د نبی عليه السلام د خلی الفاظو وکړه چې نبی عليه السلام خطبه خلاص کړه وې دې نبی عليه السلام ته دې بار بار قتل بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته لقد سمعت قول السحرة وقول الكهنه علمی مشغله د ډېره فخه بوا وای دی په کال کې یو مجلس را غفتو د علماو ای کی واجب واجب سوالونه وو په یو مسله باندې به باسو مامون الرشید بناستو زبردست خوراکونه به علما ولا تیار کړي هر چا په یو موضوع باندې باس کاو په یو موضوع باندې به تقریر کاو او یو خوندناک مجلس باو د ټول مملکت لوی جید علماي کرام برا غوښتیو او پدې کې وا عیسایان او تا يهوديان علما او ته هم اجازه تو چتا سم راځي د ادیانو مقابله به تقابل الادیان چې ورته ویل شي یو يهودي عالم راغی وای لباس هم عجیبو شکل منظر هم عجیبو قد او قامت هم عجیبو او چې سړی تقریر شروع کو شي تقریر هم ډېر کولیو فصاحت پکې او بلاغت پکې او په پکې او عقل پکې او سړی ته پته لګي چې دا سړی سنجیده دی مامون الرشید کله چې دا مجلس ختم شو مامون الرشید دی راوستو ډیر زبردست انساني چې څه غواړي هغه به درکما څه غواړي هغه به درکما راشه اسلام قبول کا يهوديت او نصرانيت پرې ده هغه ورته تروغه لیوانه څنګه يهود مولای سی بیا ما ورته ما مطمئن کې نه قبل ما سره نه قبل دا چې نه قبل ځانو ورته غر کا ما ده تزکه ویل کنه چې نه قبل نو زبر سو کمانو لاړو خدای دې زنه چې کله دې پاسه دانو دې بس په دې باندې تحقیق شروع کو چې ورګه دین کم یو دین محفوظ ده کم یو دین غره ده کم یو دین محفوظ ده حفاظت د چا د کتاب ده نو دا تحقیق شروع کو نو یو نسخه واغسته د تورات دون خپل واغسته کنه او هغه د سرو په وګو باندې ولي کلا ډیره زبردست کاغذ عجیب انداز آی وی وړلا د يهوديانو مدرسې ته واړه را جمع شو وای ماشاء الله ډیر زبردست تورات راغله کلی نسخه ده یره ورته سو ګورای خیو ګورای چیکای بس لټ پلټ کړه لټ پلټ کړه مور له مهلت ورکه چې دونه وخت یې چیکای کڅ نقصان پکې نو بیا واپس را تراکه اوی ما ذکر پورې لټ په لټ لا مولای سی بم راضی پیر سی بم راضی شاګرد بم راضی حافظ سی بم راضی دقه چې د تورات څخه خلق اي ماشاءالله سونه زبردست کتاب لوی مال او دولت دلا ورکا او هغه ترې نه واغستو اسونه شو او د پکې رد بدل کړو تورات ګډ وډ کړو یو آیات بل زیته وړي بل آیات بل زیته وړي یو آیات نه نیم نیم ټکه وړه بل آیات نه نیم ټکه په بل ځای کې وړه او ته سپتاونه لګی دا سپتاونه لګی دا چې تورات ګړبړ دی دا خو دا ګړبړ نسخه په مونږ باندې را خرڅ کړه بل نسخه واغستا انجیل ایم ډیر خپلې ډیر مزدار ډیر خپلې کاغذ او پای باندې سرو لیکای ماشاءالله او پای کې ردو بدلې وکړو خود دون ردو بدلې وکړو چې عجیبه شایانو مدرسې ته لاړو رورما انجیل راوړې ټول راچا پیر شو ګوري ګوري ګوري ګوري مولد درورا داسې نه تسبیح ورستو خبرې کوي مازیګر پورې وای غریبانانو جاج پړتال او اس په اپ نه شو چې د پکې را دو بدل کړ دې آیات بدل کړ دې دا چلے کړ دې قران واغستو یو زبردست نسخه بیا هغه ولي کړه عجیب په انداز باندې پسرو زرو اداي عجیب کاغذ وغه کې خو بیا ډیره خواري وکړه او قران رد بدل پکې وکړو خلګ لګ د سیونه کړه ک تورات انجیل کې چې سونه کړه و لګ لګ رد بدل دایا تا غزه ته بدل کا دی آیات ننیم کټ کا بیا لاړو د مسلمانانو مدرسې ته ها علماء را جمع شو طلبه را جمع شو ها ها ماشاءالله زبردست نسخه څوک به اخلي څوک به مخکي کی ایر ته ورو را وای ګورای زبا ساوس ګوري کنه دسی ګوري الا ایو کس پکې یاره دلته دی یاد پاتې شوی دی بل ویلا چې دلته خو هغه پلانټ کې نشته دی بل ویلا رو دلته خو پلانې جمله نشته دی ضرورت دای ګورا الته سورته مائده ګورا سورته انعام سورته مائده وردا هغه سورته سبا ته رسوله او سورته سبا یې دا نام په ځای خو ده بس خبره شروع شوه بس وچا غي او 15 منټه بس هغه هر څه پرې خو دا هغه پاغه ځای و د بیا تختې درو روز می سرمن وباسي پته ولګی دا چې په دنیا کې محفوظ څوک دی یو د الله کتاب بل کال چې کله دا مجلس قائم شو و هغه عالم راغی او د دین په حقانیت باندې یو زبردست یو زبردست بیان وکړو مامون الرشید چې کله مجلس ختم شو ورته تا عالم نه وی ولې نه ما ورته څنګه مسلمان شوی نو هغه ورته دا ټوله خبره بیان کړه ما ته پته ولګی دا چې دنیا کې نن محفوظ دین چې دین حاکم یو دی دین اسلام دی او قران دی ان نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یقینا موږ ان نحن نزلنا الذکر الله الله تبارک افریقه افریقې په ځنګلو کې مدرسې دي دون غربت ده دون غربت ماشاءالله ماشاءالله الله دې په موږ باندې دا انعام دې الله موږ له زیات کې الله دې رانه نه کمای دون غربت ده چې سړی قران خلق نشي اغسته نو خبره دا ده چا کسان هغه طلبه کرام چې کوم استاد ورته راځي نو هغه ورته په یاد هغه سبق وای نو هغه ځان له په پاڼو ولیکي او کله چې په پاڼو ولیکي نو مازیګر کې دا سبق یاد کړی نو هغه پاڼې بیا راواخلي په وو کې واچي او هغه ایستا هغه ګټ کی دا دا وی سبق دی دا دا وی درسګا ده سلويخ نسخه الته یو ځای کې عالم دین خبره کوله سلويخ نسخه مونږه کله چې ورسولې وای دا کلی او د علاقه خوشحالي چې کومه خوشحالي په غوي باندې و ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون یقینا موږ را لګل الذکر قران لرا او یقینا موږ به د حفاظت کوو هغه د افریقې په ځنګلو کې د الله قران یادېږي خزائنه مون سره خزانی دي دیو جنا شیخ عبد القادر جیلانی وای د هر چا خپل دروازه بند کا هغه چا ته خپل دروازه کولاو کا چې داغه سره د هر چیز خزانه ده وما ننزله نو کله کله شیخ عبد القادر جیلانی وای وای حقا کیف تقول لا اله الا الله څنګه لا اله الا الله وې تقعدو فی صومعتک فخپل عبادت خانه کې ناس دي وقلبک فی بیوت الخلق او استاد له خلکو په کورونو کې ګرځي هغه ذات نه ولې ته من ساتي چې داغه سره خزانه ده وما ننزله الا بقدر معلوم مخلوق ته شکایت سر چر وای دا ترمه تمه چوټ کې دي ها طا میم عین او په یو باندې د پاسه ټکه شته را وای کنه نشته ده نو تم دی وساتلا څه شی بتا ته ملاو نشي خو ځان په دې پویګا وما ننزله الا بقدر معلوم وارسلنا الرياح زمون شیخ د شاپور الله دی قبر اربها کربها رحمتونه ور یوزل ویل ویل ذکر کیوما و حج له خلق روانو نو ما جړل زما مور را تراله بچی ته ولې جاړې یمل ایته مینا حل نه وایا خو خیر هغه چې اصرار وکړ ما ورته چې خلک حج ل روان دي زه پسې خپایم هغه ته خپل پلار ته ګویا کنه دا پلار نواب ودا پر علاقه امارته نه خپل پلار ته نه خپل الله ته وایم من شین الا عندنا خزائنه و زما مور تلې و نو زما پلار ته ویلو چې دا مولي سي په حج پسې ډېر خپه دی او جاړي او ټول ټول عمر جاړي د الله د خزانو تاسو ته پته نه ولګي تاسو کله کله د غره ته لاړ شئ دا ډنډای د غره په څوکه کې عقل خدا تقاضا کوي چې په کار دی چې دا د غره په یخ کې وي او د بری نه وبر اتلې نو د تبه جمع کې دی همیشه د پاره د لوی ډنډې چې دی دا سندونه چې تراغلي دا د غره په څوکه باندې د غره په څوکه کې هدونه وبنئ دا د کم ځای نه دا دونه وبراله او بیا الله څنګه سٹور کړي او بیا څنګه په تابین تابین موږ لره وباسي کار خدا چې په یو ځل یو غروي او خبره ختمه وي دا څنګه الله دل یو یو ټینک جوړ کړي دل الله یو ډیم جوړ کړي بیا ماشاءالله څنګه په تابین باندې الله چې کومه ده پکې یو دروازه لګولې رب ذل جلال پکې یو یو پرچاو لګولې حق مطابق راځه نور مرزا دې ته ویلې شي الله تبارک الله د دینه پیژني و ان من شیء دوبو خزانه د چا سره الله سره مونږ لاړو برا پروس کړي دې مرګرو بولو برا یو جاز یو زیاده هغه کې برا یو ډنډا وا عظیم ډنډا دا ډنډ نه تیر چا پیرا تړ یو کمر تاو دی په دې میانس کې الله دا دروازه دې لپاره یو یو یو لکه ته په تبر چا دا دروازه او په دې باندې په تابین وبراځي په تابین تبه دا وب چا تول کړ دی په دې تول براوزه د دین نم زیات او نه کم اگر ډن ناغه وب الله په تول باندې ماشاءالله په تابین باندې او دنیا ترنه سیراب کېږي او ما انتم له بخازنین او هغه چې نه تاسو غیلره خزانه کوونکی جمع کوونکی تاسو نه شي جمع کوله تاسو نه لاړې شي خلای زې خزانه کوم دا چې نه دا الله یو ځای کې سٹور کړي بیا موږ له پتاوین تابین باندې څنګه پیپونه الله غزولي پته نه لګي د کم ځای نه دا پیپونه راغلي او بیا مونږ ته الله رب العزت په زمکه کې په یخ د زمکه کې یخي وب کلی وب وما انتم له بخازنین او د باران وب یو شانی او چې کله شتور شي د چینی وب بیا بل شانی معلومی کی دا چې الله د دیو صفایو کړي په یو انداز باندې زار شم د الله نه اخرنی وارثان د ټوله دنیا به مونږ یو هر څوک به فناشي مونږ به یو ولقد علمنا المستقدمين یو روایت دی اگر چې کلام پښته لیکن پر ډیرو طرق سره را نقل دی تاسو خیال کړئ کوم حدیث چې ضعف کی خو چې پر ډیرو طرق سره غره نقل شي نو محدثین وای دا حسن لغیره وګرځي وای کله چې انسان مري نو یو پنځه فرشته ملائک الله رب العزت مقرر کړي هغه د سره څه گفتگو کوي اول ملک ور لراشي کله چې ددا زنکدنی سای مرکن ته ورسیږي په د باندې بیارزی راشي دریم ملک دریم ملک کله چې دی په قبر کې کې خلق ته واپس شي نو ملک ورته وای یا بنا آدم تسافر سفرا بعیدا بنی آدم نن ته پوګت سفر رواني لم تسافر سفرا ابعد تا دسه سفر چرته په دنیا کې نه دی کړي دسه وګت سفر وتا نه لیدل او تخته په کې خودل شي او لګ وخت وشي لا نکیر او منکر نه راغلي نو یو بل مرتراشی نو ای ابن آدم اے دا آدم بچیا بالامس کنت علی ظهرها پرونتا حما تور خټه تا خو چې شی واخ کله شی واخ کله شی نو تور شي تور خټه شي مسنونن چې کلونه په تیر شوی خو چې کم شي خمیره شي نو پای کلونه هم تیر شي وخت په ډیر تیر شي او مسنون نسلخنا کم الیشی چې یو شی ډیر خمیره شي نو اسلخنا کم شي دا ټول معنی فرمای چې جن ابو الجن جان چې ورته ویل شي خلقا قبل ابلیس دا د ابلیس نه پیدا ده مخکې به 400 سنتن سو کال مخکې څلور سو کال دی ابلیس نه مخکې ابلیس په پیریانو کې ده خورورا د ډېر مکارو په چلوال کې ملائکو سره ګوره که تاسو خیال تاسو دا خبره بعض عالم به معنی کړي اسلیخنا کا دام ټیک دا بعض به د مسنون معنی کړي زړه کړي شوی بعض به کلونه په تیر کړي شوی دا ټول معنی صحیح دي خو ما تاسو هغه معنی وکړه چې ماشاءالله د ټولو رجه دیتا من سل سوال نو یا وچه خاورنا من حمائن اکل شوی خاورنا مسنونن خمیر اکل شوی خاورنا فایزا سویته کله چې برابر کم زدلرا او پکواما پد کې د خپل روحنا ته پرې وزا ابلیسا فقاو اے ملائکو تاسو پرې وزای له دتا سیده کوونکې الله دې یو مټي خاور نه څنګه انسان پیدا کا وای حمد مر خدای پاک را حمد مر خدای پاک را آن کے ایمان داد مشتخا کرا مگر ابلیس ونکړه انکار وکړو دا چې سیده سیده کوونکو نه قال یا ابلیس نو ویل الله ابلیسا څه شي منع کړی ته الله تکون ما ساجدي چې نشوي د سیده کون کو نه ویل ابلیس نه مزه چې سیدا وکم یو بشر ته چې تا پیدا کړې من صلصال وایا د وجه خاورنا من حمائن دا کله شوی خاورنا د خمیر کړې شوی نه قال نو یل الله اوزا سلام بدمعشی کې خوشی ولا زتا ته هم سجدا کوا ته پکې چون چرا کې ویل الله اوزا د دینا فینک رجیم یقینا تیرټل شوی و ان علیک اللانا تابانی بلانتی تر قیامت پورې الی یوم الدین تر ورځې د قیامت پورې چې هغه فنا ده قال رب نو ویل ای زما ربا مهلت را کما ته الی یوم یباسون تر رستر الی یوم تر هغه ورځ پورې یباسون چې پورته کولای شي پای کې خلک ډېر خيار دی یعنی چې د فنا نه والا د فنا نه والا تر باسه پورې چې دا وخت ماته مهلت شي یعنی پس مکه کې من په دنیا کې به دیوتا ډول ډال پیدا کما ولو غینهم خامخا را بلم بدیو گمراه ایتا گمراه بکم من گمراه ایتا بیر اجمعین پغنڈا الا عبادکا مگر ستا بندگان اخوانا نورونه رونه بی علا سرور متقابلین په پالنګونو باندې ما مخا مخناسی علا سرور جمع د سریر دا سریر ویل شي هغه اریکه هغه د ناوې پالنګ تا سوپو باندې هم ته تعبیر کولای شي په پالنګونو هم ته تعبیر کولای شي اشاره دی ته دا چې پاکلو پری وای په جنت کې نور خدا نشته زې مزدورو لزو زې که خیری منډه وهه لکه جمعه تر رسیدل غواړي الا ځان له درو جماعت غم کو الته وبر راوړل غواړي تکرار خلاص تکرار پاتې ده او سبق زوتوما دا ټکی راته یاد ده دا نه ده یاد چې شراب ګرځولې کېږي او موږ خپل امزولي ناس ته خبرې کوو وای دا ډېر فن کوي په جنت کې به همیشه د قچلی غفونه دی او شپونه دی نور شي نشته دی نه په غب شپ کې ګناه شته دی په شرابو کې ګناه نشته ده په خنداګانو کې ګناه نشته ده سورت هود کې الته ذکرو قال ان منکم وجلون التا په تفصیل سره واقع وا میلمان رالل سکای ورې تراغه سکای سکای کې خو دو اوس میلمان لا سونه ورته وړاندې کوي قال ان منکم وجلون ویل ابراهيم عليه الصلاه والسلام هغه نیاز غټي چې بهر ورځ چې کومه ده سټیج ته خاتله کومه نیاز غټي سوی از زنګل ټول ځانور به ورته جمع او هغه به یو قصه کوله په ناز او په نخره یو لاته به په بلې خو دیوا فبما تبشرون فبما تبشرون فبما سټیج ذکر ما چې زنګل ځانورو با هغه د پاره ونه راوړې وي او هغه ونه با غوي نیولې وي هغه به سر ته خېجولې و اډر پټره پر کې بلګیا و فبما تبشرون پس طریقه مال زیر را کوي قالو بشرناکا نو ویل دیو زیر درکو مونږه تا ته په حق باندې په یو یقیني خبره سورته هود کې دا واقع ډېر په ترتیب وا اوس ګورا اوس غرض پدې کې همیشه غا ترتیب سره نه بیانای خو د قران په هر ځای کې د واقع نه خپل خپل غرضی فلما جاء آل لوط هر کله چراله آل لوط علیہ الصلوۃ والسلام ته ملائکو چې د لوط علیہ السلام د بیا رزي د د بی دستی او د قوم هغه بربریت آی ولید ول خپکیګه ما مونږ ته پریدا مونږ باندې ما خپکیګه ته د خپل ځان غمونه جاړه قالو بل جئناک بلکې مونږ رات لکړی تا ته بما کان الله لوط علیہ السلام پیغمبر دی زکه ډېر سوخ کړ دې ډېر سوخ کړ دې د سي امراضا د سي امراضا هاي بربريت والو هاي نادان خلق خلقو قالو بل جئناک ویل بلکې مونږ راتل کړی تا تا ان دابر هؤلاء چقلن جرړي د خلکو مقطوع مصبحين پر کوله کی با په وخت د سبا کې انتهائی ابتدای وقت د سبا وي وجاء اهل المدینه رال المدینه والا خلقهم دا د ملائکو د وینا نه مخ کې راغل په اشراق باندې فجعلنا علیها سافلا وګرځاو موږ پاسه طرف د دې کلو لاندې طرف د کلو اتار زکوي ان خداوندې کې هنګامې سحر کر د قومي لو تر زیرو زبر اے اغربا چې په یو هنګام د سحر قوم لو د زیرو زبر ک زیرو زبر زیرو زبر پیژنې زبر زیر او زیر زبر براخ کتا او کتا برا کلو پاس طرفنا لاندې او لاندې طرفنا برا فجعلنا علیها سافلا سلور کلی لوی لوی الله اول الله د دیو د مخونه مخوا کړه سپېړه ملک را خپل وزر راخله خوشه کا دا ټول مخونه اخیر کړ دیم نمبر عذاب الله په د کانو باران راوستو دریم چغه پراله لا نو سلورم نو دا کلی الله ته چې الټه کړنو بس فجعلنا علیها سافلها خامخا ظالمان یال ته کوی دی چې هغه مشهور په کې باندې فانتقمنا منهم نو بدل واغستمغه حرته شعیب علی السلام مدین والو تلاړو کله چې هغه تبا شوبه کې والو تراغه پس انتقام واغستمغه د دیونه په عذاب د ورځې د صاحبان باندې تفسیری کبیر وای د پاره د الله د الله په بار کې دنیا د پاره نه چاره مخړوا دنیا په بار کې خو مخړول سونه ګناه ده درې ورځې مسلمان سره د خبرې بند کړي الله سونه سخت ګناه ده الله د پاره مخړول د وجود ډیر کم دی خبر نه کاما ول نه کاما ذلیل دنیا زمانه عبرت نیولې ما سره دا کړي ما سره دا کړي الکه جمعه تام نه زما ول نه زما و یرا دیو سره ما په یو سب کې مونږ نه کیږي توسو غره دی د چین خاپيري ته تو غره ته لیدل دی البته دا کمر علي د الله دین ته دې اړم کړه د الله جماعت سره دې دشمنی شروع کړه د الله سره دې دشمنی شروع کړه ان ربک هو الخلاق العلیم دا څونه غلطه خبره ده یو سړی د دنیا غره مسلمانانو واوري تاسو خو یې ما اوري خو بهر دی مسلمانانو ته خبره کوم الله د پاره یو خبره واوري کله دنیا انسان ډیرم ګناګار شي او ډیر لوی منافق شي د عبد الله ابن ابي ابن سلول نه لوی منافق څو کې دی شي قسم په الله کا کې دی شي عبد الله ابن ابي ابن سلول منافق محبوب عالم پسې په جنماز بولاړو متصل نبی خو صحابه ته داونه چې دا خپل لمنې تراټولې کوي خلکو یو باندې مندل دا جمعه تنظیم ولې نه زما لانه پکې ده مزم پسې نه کې مزم اور سره نه کې امام هم نه دی وای زما منځ په دې حساب کې نه کیږي ځان له یو یو د کتابه مسله نه ده د دین نه ده د سادین نه ده د سادین نه د مسله را ایستل ده د خدای والیا جمعه ته باندې جوړه کړي ان ربک هو الخلاق العلیم الله تبس جواب مونږ ورکو ان ربک هو الخلاق العلیم دې زینو کې دانشته خو ما ډیر خلک داسې لیدل دي چې هغه خلک قران عبادت د دنیا په کار باندې با خپه شوی چا بدل یو شکر کړی د خدای د پاره بس دیو ایز جمعات لنظم مالې شکر کړی سبع من المسانی هو آیاتونه چې بار بار لسته کی سبع من المسانی محبوبا هو آیاتونه می درکړي چې بار بار لسته کی محبوب عالم صلی الله علیه وسلم لا الله ډېر تحفه ورکړي یو تحفه الله نبی له خصوصي چې ورکړي سورته فاتحه الله ورکړي محبوب ته الله تسلی ورکړي محبوبا ډېر احسانات مې در سره کړي خو یا محبوبا په دې احساناتو کې ما یو احسان دا کړې سورته فاتحه مې در کړي ولقد اتیناک سبعا من المسانی والقران العظیم نه مراد نور قران دی یا سبع من المسانی و آیاتنا چې بار بار لسته کی او دغه و آیاتنا والقران العظیم دا سم دی قران عظیم هم دی ذکر فاتحه او نوم دی سبع من المسانی بل نوم دی والقران العظیم او درکړ مې ده تا ته قران عظیم قران عظیم ذکر ورته وی چې د ټول آسماني کتابونو نه چور څه شه دی وای وروره و دنیا والو د یو الله نه مدد طلب کړي سبع من المسانی والقرآن العظیم یا مرایت سبع من المسانی و مضمونونه د قران دی و قراتونه د قران دی المسانی چې بار بار لسته کې او درکړ مې ته قرآن عظیم دا کی تفسیر شو لا تمدنا خدا مخ کې په مرفوع روایت سره دا ثابت ده چې مراد د سبا من المساننا سورته فاتحه او د قران عظیم نه مراد سورته فاتحه لا تمدنا نه کا محبوبا چې ما فاتحه تعالی درکړې و محبوبا فاتحه کې یا کنابود و یا کنستعين می تعالی درکړې و محبوبا په فاتحه کې بسم الله الرحمن الرحیم او لفظ د با می درکړې وسته دنیا والا او توره پخسېږي توره پخسېږي ټول خزانه تعالی ما درکړې ټول انعامات پتا باندې ما کړې لا تمدن عینه کا ما وګدوا خپل سترګو لرا هغه چاته چې موږ فائدہ ورکړي پغه باندې الا ما هر هغه سستا متانا به چې فائدہ ورکړي موږ پغه سرا ازواج منهم اغنیا او تددیونا وا محبوبا د دنیا خلق تبوس پخسه گنا محبوب پخسه ده نه لورې تا ته وېما انګورې ته یاورا اے د نبی امتیانو وا د قران قران از د کونکو و د قران پتنګانو چرته دنیا والا ته ونه پخسه گئی الام متانا به ازواجم منهم ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نے روایت ہے محبوب عالم فرمائی ليس منا من لم يتغن بالقران هغه سړی زما امتی نه دی چې په قران باندې دی غنی نشه ما ورله قران ورکړې او د وسم غری نشه لکه چاته چې الله اسلام ورکړې بیا علم د قران ورکړې ثم شاکل فاقا خلق تخپل غریبی ښکارا کوي كتب الله الفقر ادا الله کتاب الله ستاسو نه لا درکړي دا ګوهر به ته چرته بل ځای کې میلاو کې قسم په الله کا میلاو کې نو رزینا وای کنا رزینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجهال مالا فإن المال بس مال وسو رضی ولا علم يبقى لا يزال وقران تبع همیشه الله دې ستا په سوري کې مونږ لري او الله دې ستا په سوري کې مونږ رسو مونږ رسو خطا نه وکي قران خو قران دی لا تمدن عینیک واوري هر چا نسبت با پزن کدن ختم شي غزوه احزاب کې غزوه خند دا غزوه احد کې کله چې دای په یو قبر کې نه استل د شهدا ویل وګوره ایهم اکثر قران قران چاته زیات یاد دین واګه لګ مقدم کئ معلومیږي دا چې د ځن کدن نه بعد په ناشنا سترګو آل ته ودرېږي د ته وې تزړه برته ټیکي مرګه ستاسو څه مشکلات خو نشته زبانه څنګه خو نشته زتا سره يم کنه ته ولې غم جن کېږي خپه تسلی سره جوابونه ورکاغه ته هغه زنه جواب سوال کوا سوال کوا دې خو سره راځي اي قربان شمه قرانه ستا په درد باندې درمان مرګره هغه د الله کتاب دی ولا تحزن عليهم غم مخکاره کا په دیو باندې محبوبا واحفظ جناحك دا څلورم کته کا جناحك په وزر مؤمنانو د پاره وزر دی مؤمن تخکته کا دای حق دای مشابه کده مارغه سره دته استعاره استعاره بالکنایه او د مرغی د پاره څه شی لازمی وزری دته استعاره تخیلیه وزر سره مناسب سي پورته کې نو بیا د وزر حکته کې مناسب ور سره حکته والے دته ویلې شي ترشیحیا یاد شو تلخیص لارو تقسیمون کو باندې الله په دې باندې عذاب راوستو او استه تبا کړ الذين جعلوا القران عزين اکسان چې ګرځول او قران لرا پټي پټي فوربک زمادستا پر باندې قسمی خامخا تپوس بکومګه د دیونه اجمعین په غونډه اما کانوا یعملون دا نه چې دی عمل کاو فصدا بما تؤمر دا شپګه خبره صاحب بیان کوا محبوبا فصدا صدا دې ته ویلې شي چودلو تا ټوکړې ټوکړې کولو تا یا زما محبوبا بیان وکې صاف صاف سترا سترا بیان وکې اگر کده مخالف زړګې پچوي چوي فصدا بما تو عمر الذين يجعلون مع الله دا ټوکه کون کې پنځه کسانو عاص ابن وائلو اسود ابن مطلبو اسود ابن عبد یغوسو ولید ابن مغیره او حارث ابن طلاله دا کسانو دیوا اشعار ویل او د دین په مقابله کې په نبی پورې او په قران پورې بیٹو کې کوله الله انا کفیناکا مونږ با کافی شو ستاسو د پاره په مقابله د ټوکو کوونکو کې کسان یې ځالون ما الله اعلان اخر چې ګرځي سره د الله نه الابل فسوف يعلمون زرد چې دی و پوي شي بیا دی الله جدا جدا هلاک کړ دي په دې عذاب راوسته دي ولقد نعلم وزما محبوبا ما ته پتا دا هي هي لوی تسلی ده وزما محبوبا ما ته پتا ده د دې په مقابله کې به تسکه زړه لا تسلی با په سبا نه ورکه د زړه التنګي با په سبا نه ختمه فسبح بحمد ربک تسبیح وایا سره د ستاینه د پر ربنا وکم من الساجدین سج سج شد سجده کوونکو نا یعنی په دې کاروان به هر ستیریږي اندرین راه می تراشو می خراش د الله بندگی به تر مرګ پورې کې کله چې د نبی علی السلام یو محبوب مرګره لاړو عثمان ابن مزعون نبی علی السلام قد جاءه اليقین زما عثمان ابن مزعون ته نن یقین راغې نن یقین راغې او مرګ ته یقین ولې وای زکرات لري یقیني دي راتلو کې هیڅ شک نشته ده وعبد ربک حتا یاتیک الیقین تر دې چې راشي تا ته یقین باز ظالمان وای بندگی باغ وخت پورې کې چې یقین درته وشي چې یقین وشي نو بیا بندگی نه کوي وای زه یقین تر رسیدلې ویا په شک خو بندگی کیږي نه د خدای غر کا او چې یقین ته ورسېدې نو بندگی دې پرې خو دا نو تا خو الله ری وسیدام نه کړي وعبد ربک حتا یاتیک الیقین په شیخ عبد القادر جیلانی باندې دا امتحان شو هوا رڼاګان راللې رڼاګان را کوزې شولې شورونه جوړ شولو او ته وا شیخ عبد القادر جیلانی الله تو صوبه خله ته یقین ته ورسېدلې تا ته اوس عبادت معاف ده شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه و شیطان مخ دې تور شه زما محبوب ته خو الله وای واعبد ربک حتا یاتیک الیقین زره لا کم کو جایم چې ماته د عبادت معاف کیږي وی شیخ عبد القادر په علم د ځان را نخلاص ک د بیا ورل یو یو یو هغه ورته د الله په فضل در نخلاص شوما ز اثر د ګروا او زده سلاړم سبحان ربک رب العزت